د خندق یا د احزاب په غذا کې ظاهریږي حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خندق کینی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک بدن نه د صدف او د ملغررو په شان خولې بهیږي او خندق ډیر لوی و د مدینې منورې څخه نیولې بیا د احد تر غره پورې دا ټول خندق و او صحابه و کرامو سره څه امکانات هم نه ول په ساده او بسیطو سامانونو سره دا خندق کنیسته د مسلمانانو فقر، غریبي او لږه داسې اندازې ته رسېدلې وه چې بې د الله رب العزت نه څوک د هغو په حال خبر نه ول. له ډېرې وړګې نه مبارکو د خپل سینو پورې کاڼي تړلي ول رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپله د خندق په کنستلو کې صحابه و کرامو سره کار کوه او چیرته به چې کومه سخته ډبره راغله نو رسول الله ته به آواز وکه هغه به رسول الله ماتوله حضرت جابر بن عبدالله ولیده چې رسول الله ستړی وږی دی نو راغی خپلې ښځې ته یې ویل چې زموږ په کور کې آریا د خوراک لپاره څه شی شته او که نه شته جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ښځه ورته وایي چې په کور کې موږ صرف یو وری یا سیرلی لرو چې هغه به حلال کړو نور څه نشته او یو من نیم من د اوربشو اوړه هم په کور کې لرو حضرت جابر بن عبدالله خپلې ښځې ته وایي چې دا ورای به حلال کړو او دا د اوربشو اوړو نه به ډوډۍ پخه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سره د څو صحابه کرامو میلمه کړو چې ډیر د لږې په حالت کې ژوند کوي نو جابر بن عبدالله هغه وری حلال ک او د هغې ښځې هغه من وړې چې د اوربشو درلودل د هغې نه ډوډۍ پخه کړه حضرت جابر رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټ په غوږ کې ویل یا رسول الله چې زما سره لږ خواړه په کور کې شته ستا او د ستا درې څلور مرګرو او د صحابه و بس کیږي نو یاره ستا خوښ وي هغه ځان سره راوله او زموږ سره زموږ په کور کې میلمه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو اصحابو کرامو کې غږ وکړه او دا یې ورته ویلې چې ای قومه حضرت جابر تاسو لپاره میلمستیا کړې ده حضرت جابر رضی الله تعالی عنه چې دا اعلان واوریده پوه شه چې پوره لښکر را روان دی دې ټولو ته څوک خواړه ورکولی شي او څوک ورته میلمستیا کولی شي حضرت جابر په تلوار سره خپلې ښځې ته راغی او خپلې ښځې ته یې دا ویلې چې ښځې زه خو رسوا شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او سره را روان دی مګر تاسې د مسلمانې ښځې عقیدې او ایمان ته وګورئ که د نن ورځ د ښځو نه یوه ښځه وي کور به په خاوند باندې وران کړي چې زه دې رسوا کړم مګر هغې مسلمانې ښځې ویرتا رسول الله ته وویل چې دغه شی لرو یعنې یو ری او یو من اوړه د اوربشو دي تا رسول الله ته دا ویلي حضرت جابر ورته ویلي هو ما رسول الله ته دا خبره کړې ده چې د څلور پنځو کسانو خوراک لرو هغې مسلمانې ښځې ویل غم یې مه کوه رسول الله په خپل کار باندې په خپله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تصرف د مسلمانو اعتماد او اطمینان و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس حضرت جابر ته وایي چې ته په دیک او په اوړو باندې کار مه لره څو چې زه درځم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته ورغی ویلیدل چې په دیک کې غوښې پخیږي او په تناره کې ډوډۍ پخیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تناره څخه ډوډۍ را ایستله او د هغه د څه ناڅه غوښه پې ایښودله د صحابه و کرامو لس لس کسان کوزي پیغمبر علیه السلام وسلام په هغې ډوډۍ باندې غوښه ورتږدي او دوی ته ورکوي په دغه طریقه باندې ټولو صحابه و کرامو او ټول اهل خندق ته ډوډۍ او غوښې رسیږي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایی قسم په الله چې زموږ د خوړو څخه هیڅ کم نه شو دیک او تنور په خپل حال باندې ډک پاتې شول آیا دا کار ساحر کولی شي که دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه دا د هغه معجزې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې دلالت کوي خو لاکن ځینې بدبخته او ازلي کفار هم په هغه وخت کې موجود ول چې هغوی بیا هم د دې ښکاره معجزو نه انکار کوو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به یې د عناد او د حسد د وجې نه دښمني کوله او په پیغمبر به ایمان نه راوړو بله معجزه ام سلیم چې د انصارو څخه یوه ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپلې لور په لاس باندې په یو کټوۍ کې غوړي واستول هدیه یې ولیږله رسول الله ته هغې نجلۍ هم هغه غوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته یوړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواجو هغه غوړي ترې واخیستل او هغه کټو یې بیرته هغې نجلۍ ته په لاس کې ورکړه تشه نو هغې جنۍ کټو یې د خپلې کور ته راوړه او چپه یې وله خالي وه په دیواله کې یو میخ و په هغه باندې چپه وځړوله وروسته بیا ام سلیم هغې کوټې ته ورغله ویې لیدل چې هغه کټوی هماغسې د غوړیو نه ډکه ده نو خپلې لور ته آواز وکړه چې ای لورې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوړي یې وړل هغې نجلۍ ورته وویلې چې هو زما مور یې هغه غوړي چې په هغې کټوۍ کې تا ماته راکړل هغه ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته یوړل او هغه غوړي یې ترې واخیستل په بل لوښي کې ما ته تش کټوی په لاس کې راکه او په هغې کوټه کې په هغه میخ باندې هغه ما چپه وزړه مور ورته وایي چې کټوۍ خو دا ده راسته ځوړنده ده او ډکه ده د غوړیو نه ام سلیم ورته وایي چې هغه کټوۍ خو دغه ده ډکه ده د غوړیو نه ام سلیم ورته وایي چې تا د الله رسول ته خواړه ورکړل الله رب العزت بیرته بیا تاته درکړل آیا دغه کار تا ته کومه ضرر در رسوي رسول ته خواړه ورکړل غوړي دې ورواستول الله رب العزت د هغه په بدل کې بیرته تا ته درکړل آیا دا کار تا ته کومه ضرر در رسوي تاسو وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې معجزې ته چې د غوړیو ډکه کټو د رسول الله کور ته راځي غوړي ترې اخیستل کیږي بیرته هغه نجلۍ خپل کور ته وړي په میخ باندې چپه زړوي اما چې کله مور راځي ته هغه کټوی په میخ کې راسته سوړنده ده او د غوړیو نه ډکه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې دي او دا هغه برخورد ده چې هغې ښځې سره کوي چې تا د الله رسول ته خواړه ورکړل الله رب العزت بیرته تا ته درکړل خو کومه دی خلاص کومه دي خلاصې سترګې کومه دي خلاص غوږونه چې د رسول الله دا معجزې واوري او ویې ګوري او د اسلام په مقدس دین باندې مشرفه شي او په دې باندې ثابت قدمه پاتې شي بله معجزه هغه ده چې حضرت ابي هریره فرمایي قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ ډېر وږی وم او د ولږې په سبب زه د جومات نه راووتلم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د کمې ورځې نه چې په اسلام باندې مشرفه شه او بیا یې مدینې منورې ته هجرت وکړه د دنیا ټول کارونه ابي هريره پرېښودل صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ګرځېدل ابو هریره غوره کړل د ابو هریره ټول ژوند په مسکنات په فقر او په ولګه کې تیریده ابي هریره فرمایي چې زه به د ولګې په باب د زوښه ورسېد ولګې نه به وغورځېدلم او بې حسه به په ځمکه باندې پروت وم خلکو به دا ویل چې ابي هریره مریض شوی په دې باندې د میرګیانو مرض راغلی دی خو ابي هریره فرمایي والله په ما کې نه جنون و او نه میرګیانو فقط زه به وږی وم نو ابو هریره فرمایي چې زه ډیر د ولږې د وجې نه د جومات نه راووتلم او په لار کې په دې امید ودرېدلم که څوک د اصحابو کرامو نه تیر شي او زما ولږه وویني ما خپل کور ته بوځي او څه ناڅه خوراک ماته راکړي یا ما ته ست وکړي چې ما سره لاړ شه ابو هریره فرمایي چې زه ولاړ وم چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی ووته او تیر شه ما د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه د یو آیت پوښتنه وکړه په حقیقت کې هغه آیت زما یاد و خو پوښتنه مې په دې سبب وه که دی ما ته متوجه شي او ممکن ابابکر صدیق ما ته ست وکړي چې زما سره راځه خو ابابکر صدیق هغه آیت ما ته وویلې او لاړه ابو هریره وایي چې زه د لږې د وجې نه په دې لار ولاړ وم چې بیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق راووته د هغه د یو آیت پوښتنه وکړه زه په هغه آیت باندې ښه پوم خو مقصد مې دا و که حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق ما ته ست وکړي او زه ورسره لاړ شم څه ناڅه وخورم خو عمر فاروق هم هغه آیت ما ته وویل او زما نه لاړ. دغه و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه راووت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې هم پوښتنه وکړه رسول الله زما د پوښتنې جواب هم راته وویلې او زما په مقصد باندې هم پوه چې زه د ولږې د وجې نه په دې لاره کې ولاړ یم نو چې کله رسول الله زما په مقصد پوه شه نو ما ته یې چې راځه ما سره زه هم رسول الله سره روان شو چې کله د رسول الله کور ته لاړم نو رسول الله د ټولو بیبیانو په کورونو کې د خوراک پوښتنه کوي خو یوه بی بی هم په خپل کور کې د خوراک لپاره څه شی نه لري رسول الله د خپلو ټولو ببیانو په کور کې د خوراک پوښتنه کوي خو یوې بیبي سره هم څه په کور کې د خوراک نشته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ابو هریره زما روژه ده که فکر وکړئ قدرمنو اورېدونکو دا د نبوت کور و دا د رسول کور و چې هغه کې په ټولو کورونو کې د خوراک هیڅ شی هم نشته زمونږ او ستاسو کورونه وګورئ د خوراکي موادو او د نورو سامانونو د ایښودلو لپاره ځای نشته خو بیا هم موږ د الله شکر نه یادوو د الله شکر نه ادا کوو بیا هم تل لپاره په فساد او په منکراتو کې ژوند تیروو نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه او رسول الله دواړه وږي کېناستلو لږ وخت وروسته د انصارو د یو کور څخه یو چا په یو کټوی کې لږ شودې راوړې رسول الله ته ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه خوشحاله شوم څو اوس به یو څه ناڅه شودې زه وڅکم زما او لږه به پې ختمه شي مګر رسول الله راته ویلې چې اهل صفه ټول راوغواړه اصحاب صفه راوغواړه اصحاب صفه هغه اصحاب کرام ول چې هغوی نه کور درلودل نه اقربا درلود او نه کار درلود کومه خواړه درلودل په مسجد نبوي کې اوسېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین یادوه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغه وخت کې اصحاب صفه او یا کسان ول او هغه هم ټول د ولږې په حالت کې و چې د هغوی حالت زمانه هم خراب و ابو هریره وایي چې ما خپل ځان سره ویل چې یو کټ وې شودې او او یا کسان وږي ما ته به په دې کې څه راورسیږي دا یو کټوی شودې خو یوازې زما نه بسیږي او رسول الله علیه وسلم دا هم راته ویلي چې ته اصحاب صفا او اهل صفا ټول راوغواړه ابو هریره وایي مجبوره وم لاړم هغه اویا کسان صحابه کرام چې اهل صفا ول هغه مې هم ټول را وبلل چې کله ټول راغلل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې دا پیاله یا دا کټوی واخله په ټولو اصحابو باندې دا شودې وسکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما تشویش نور هم زیات شو ځکه زه ساقي وم او ساقي باید د ټولو نه په آخر کې وڅکي نو زه چې په آخر کې خو ماته هیڅ نه پاتې کیږي خو د هغې کټوۍ په ګرځولو مې شروع وکړه اول کس ته مې ورکړې هغه دومره شیدې ترې وسکلې چې موړ شه دویم کس ته مې ورکړې دریم ته څلورم ته په ټولو صحابه و کرامو مې وګرځولې هغه ټولو وسکلې او ماړه شول او هغه لوښی په مغه حالت باندې ډک دی اصلا تشیږي نه نو اهل صفا ټول ماړه شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې ا ابا هریره زه او ته پاتې شوي نو رسول الله راته ویلې یا ابا هریره تیم وسکه یعنې تیدو په خلاصېدلو باندې یېرېدلې چې زه وږی پاتې نشم خو ای ابا هریره تیم وسکه رسول الله درې وارې دا خبره ابا هریره ته وکړه حضرت ابا هریره درې وارې اسکی اما ختمیږي نه پی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کوي او په شونډو کې خاني چې ابو هریره ته خو به د دې د خلاصېدلو نه یې لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځینې معجزې وې د رسول الله ټول ژوند او ټول حالت په دې باندې دلالت کوي چې هغه د الله رسول دی او د الله برحقه پیغمبر دی نو قدرمنو اوریدونکو که موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق ولولو او هغه ټول صفاتونه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود ول هغه ټول د دې شاهدي ورکوي چې هغه د الله رسول او د الله نبی دی نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو د زړه د اخلاصه شاهدي ادا کړئ په خوله او په زړه باندې دا وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله برحقه پیغمبر دی د هغه د رسالت او د هغه د حقانیت دپاره الله رب العزت رسول الله ته ډېرې معجزې ورکړې وي خو هغو کسانو باندې چې الله رب العزت رحم کړی و الله په هغو باندې فضل کړی و الله د هغو د ایمان اراده کړې و هغو ایمان راوړ اما هغه کسان چې علی بدبخت هغه له خپل کرک او بدبختی کې پاتې شول عین تر دې چې د دنیا نه هغوی بې ایمانه لاړل الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې متابعت وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څخه دفاع وکړو او موږ په خپلو ځانونو تر هغه پورې عملی او تطبیق کړو تر څو چې ژوندي ځکه دا هغه حق دین دی او که د حق ملګري نه شو نو چیرې به یو نو معلومه خبره ده چې پس د حقه ګمراهي د بل څه نشته نو د الله رب العزت څخه غواړم چې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډلې څخه وګرځوي او د ده په طریقه باندې موږ ثابت قدمه وګرځوي او د هغو کسانو څخه موګرځوي چې د الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر څخه اوبه او د هغه کسانو څخه موږ او تاسو وګرځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت ته داخلیږي او الله په دې باندې مالک او په دې باندې قادر دی الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي د رسول الله صلی وسلم د سنتو پابند وګرځئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې دې زموږ استقامت او ثبات نصیب کړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد بریالي او کامیابه اوسئ